دا وانزلنا الیک الکتاب سینتالیس نمبر آیات ختم دی او بل شروع کیږي تاسو ولیدل الله تعالی تورات را لیږلی د تورات د را لیږلو مقصد سو چې دغه انبیاء کرامو دغه بزرګانو او دغه علماء کرامو په هغې باندې به د خلکو دپاره فیصلې کولې بیا هم انجیل واورېد الله تعالی انجیل په عیسی علیه السلام راولیږ د انجیل مطلب د رالیږلو هم ده چې حضرت عیسی علیه السلام د هغه ملګرو به په دغه انجیل باندې فیصلې کولې نن قرآن عظیم شان الله رولیک قرآن عظیم شان چې الله رولیک نو که تلاوت کوې دام فیده ده که ځان پې پوهوې دام فیده ده د خیر او د برکت دغه دی خو اصل مقصد د دې دا دی چې فیصلې خپلې په دې قرآن مجید کوي دی اصلي مقصد دی ښه وانزلنا راولیږه مونږه الیک الکتاب تا ته کتاب وانزلنا راولیږه مونږه الیک الکتاب تا ته کتاب دا الکتاب کې د الفلام دې ته خلک وی عهد خارجي مراد د کتاب نه خاص کتاب دی چې هغه قرآن مجید دی راولیږه مونږه تا ته کتاب نبی ریاضه د دې کتاب نه څه مراد دی قرآن مجید بالحق سره د حق بالحق سره د حق خدا قرآن مجید څنګه دی مصدقا په داسې حال کې چې دې تصدیق کوونکې دی مصدقا په داسې حال کې چې دې تصدیق کوونکې دی لما د هغې لما د هغې بین یدیه چې مخکې دي د ده نه دا قرآن مجید چې الله راولیږه د رالیږلو سره دې تصدیق کوونکې دی د هغې چې د دې نه مخکې دي لما د هغې اتشه دی من الکتاب چې هغه د الله کتابونه دي من الکتاب چې هغه د الله کتابونه دي من الکتاب کې دلته مراد د کتاب نه جنس کتاب مراد دی نو چې جنس شي نو د یو اطلاق په ډیرو باندې کیږي اکثر که تاسو وایې چې معرفه چې اعاده شي معرفه نو ثاني عین اولی لیکن دلته هغه قاعده نه ده هلته مراد د کتاب نه قرآن مجید دی او دلته مراد د کتاب نه جنسی کتاب دی نومی کتاب و مهیمنا او دی را لیږلی دی مونږه مهیمن د مهیمن یو معنا راځي شاهدن ګواه لکه امام مجاهد د دې معنی کوي یو د دې معنا راځي قاضیا فیصله کوونکې او یو د دې معنا راځي نگرانی کوونکې نو و مهیمنا او دا قرآن مجید دا څه دی نگهبان دی فیصله کوونکې دی علیه د الله په کتاب دغه د الله نور کتابونه نه دي په هغې باندې دا قرآن مجید نګراني کوونکی دی څنګه قرآن فیصلې کوي پې نن چې قرآن مجید ووایي چې د تورات دغه خبره حقه ده مونږ وایي حقه ده چې قرآن مجید وایي چې د تورات دغه خبره حق نه ده دا د خلکو پکې د ځان نه دننه کړې ده مونږ وایي دا صحیح نه ده وره چې قرآن څه فیصله وکړي هغه دغه دی او دغه دی و اذا سکته سکتنه او که قرآن چې چپ پاتی نه ورته حق ویلی نه ورته ناحق ویلی موږ هم چپ پاتی یو و مهیمنا او دی دی نگهبان او حکم کوونکې علیه د الله په دې نورو کتابونو نو چې الله خپل خوږ پیغمبر علیه السلام ته وی اصل کې وی موتات او ری موتات خو وی پیغمبر ته چې دومره عظیم دومره د خیر دونه د برکت کتاب الله راولیږه نو دوستانو د الله کتاب خو کتاب دی که نه خلک وایي که نه یو سړي مخکې چېرته د هغه راوړی و هغه د مشکو هغه دغه نی هغه پوڼې سرمن کې چې دننه وي نو هغې نه ډېره خوشبویي تله وایي هلکه ستا د مشکو نه خو ډېره خوشبویي ځي وایي درته به پته ولګي چې دا خولې درته درکوله وکم دا خو مې وله خوله تړلې ده نو د قرآن مجید خو ډېر خیر او ډېر برکت دی خو درته به پته هغه وخت کې ولګي چې قرآن باندې بیا فیصلې شروع شي چې بیا څومره خیر او برکت دی فحکم نو ته فیصله وکړه بینهم په منځ د دې خلکو کې د خلکو په منځ کې فیصلې کوه بما په هغه کتاب انزل الله چې الله را لیږلی دی ولا تتبع او ته تابعداري مه کوه اهواءهم د خواهشاتو د دې خلکو یو راشي خپل خواهشات ښکاره کوي ما له داسې داسې فیصله وکړه بل وایي ما له داسې داسې فیصله وکړه ولا تتبعو ته تابعداري مه کوه اهواهم د خواهشاتو د دوی چې د دوی د خواهشاتو تابعداري وکې او عما جاءکه او ته وګرځې د هغې نه چې راغلی دی تا ته من الحق حق حق پرېږدې او د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړي روایت کې داسې راځي د یهودو مشران سره خپلو کې کیناستل چې دا پیغمبر به موږ څنګه دوکه کوو دا خو موږ نشو دوکه کولی نو جرګه وکړه چې چل وسره کوو چې یو فیصله هم پې غلطه وکړه که نه بس ختم دی نو د مشرانو چل جوړ که کعب ابن اشرف او دا غټې غټې بلاګانې دا رالل رسول الله ته چې کېناسته ورته وایي حضرت تا ته پته لګي موږ د قوم مشران یو چې موږ څه وایو قوم هم هغسې کوي که موږ د باندې ایمان راوړو زموږ قوم هم په تا ایمان راوړي خو یو خبره ده زمونږ او د دې قوم په منځ کې یو لانجه ده مونږ به تا ته فیصله راوړو دا اوس د دوی خواهشات دي او فیصله به زمونږ دپاره وکړي چې زمونږ دا سترګې لږې اوچتې شي نو مونږ به د باندې ایمان راوړو چې ایمان راوړو قوم د باندې ایمان راوړي الله وی نه نه نه نه نه ګورې ولا تتبع ته تابعداري مه کوه اهواءهم د خواهشاتو د دوی چې تابعداري کې او عما جاءک او ته اوړې د هغې نه چې کوم راغلی دی تا ته من الحق حق دی به وی نو خالکه څه وخت کې فیصلې په تورات کو نو بیا په د انجیلې ولې کو خو په انجیل فیصلې کو نو بیا په قرآن ولې کو خو په یو کتاب باندې فیصلې کول پکار دي که نه نو الله وی لکلن د هر امت دپاره لکلن د هر یو امت دپاره جعلنا موږ ګرځولی دی منکم ستاسو نه ای انسانانو د هر امت دپاره موږ ګرځولی دی ستاسو نه شرعتا شریعت ومنهاجا او لاره واضحه د یهودو د پاره هغه شریعتو د عیسیانو د پاره هغه شریعتو نن ستاسو د مسلمانانو د پاره دا شریعت دی ولو شاء الله که چېرې خوښه شوې وي د الله لجعلهم الله به ګرځولې وي دوی امتا واحدتا جماعت یو ټول به په یو شریعت باندې روان وي ټول امتونو به یو شریعت خو بیا به دا شریعت نو دا خو به عادت پاتې شوی وي خوند خو دا کوي چې تر اوسه پورې تورات چلیده اوس امتحان دی هلکه تورات پرېږدی په انجیل عمل کوې اوس پرېږدی که نه پرېږدی اوسه پورې عمل په انجیل کېده حکم راغی انجیل بس پرېږدی عمل په قرآن مجید کوې امتحان دی چې تاسو قبلوي دا که نه قبلوي ولکن لیبلوکم لیکن الله دا کار وکړه د دې دپاره چې هغه امتحان وکړي ستاسو فیما آتاکم په هغې کې چې الله درکړی دی تاسو له نن دله دا عظیم قرآن دا مبارک شریعت الله درکړی دی آیا تاسو د دې باندې فیصلې کوئ که نه بس نور باسونه پرېښودل پکاري پاسې عمل وکړئ فاستبقوا الخیرات تاسو وړاندې والي وکړئ ښه کارونو ته ښه کارونو ته وړاندې والي وکړئ او دا ځان سره عقیده لرئ چې باس بعد الموت شته او الله ته بیا پیش کېدل شته الی الله خاص الله ته مرجعکم واپس کیدل دي ستاسو جمیعا د ټولو د حق پرستو د باطل پرستو فینبئکم الله به خبر درکي تاسو ته بما په هغه خبرو کنتم فیه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو خبر به درته درکي الله په هغې چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو مراد د خبر نه څه دی بدل ورکول حق پرستو ته به الله بدل ورکي باطلو ته به الله بدل ورکي نو یو دا دغه دی چې فاستبقوا الخیرات وانحکم بینهم او بل دا چې ته فیصله وکړه په منځ د دوی کې بما انزل الله په هغه کتاب چې الله رالیږلی دی دا کم شریعت او کتاب چې الله رالیږلی دی په دې فیصلې وکړي دا به درته راشي په علاقه کې چې یو فیصله په شریعت وشي په قرآن مجید او د دې وجه نه څونه خیر برکت په دې علاقه راځي هلکه چې په میاشتو باران وشي که نه نو د میاشتې د باران کې دونه خیر برکت نی لکه یو فیصله چې په علاقه کې په قرآن مجید وشي ولا تتبعو ته تابعداري مه کوه اهواءهم د خواهشاتو د دوی خو ګورې د دې یهودو نه او د دې باطل فرستو نه ګورې دغه دې ځان بچ کوه واحذرهم او ته ځان ته ویرېږه د دوی نه ځان بچ که د دوی نه واحذرهم او ته ویرېږه د دوی نه څنګه ویرېږه ان یفتنوکه د غلطولو ستانه ان یفتنوکه چې دوی واړی ته عن بعض ما انزل الله د بعضې هغې نه چې الله رالیږلی دی الیکه تا ته دا خبره ورته وکړه که خبره ومنله خو فان تولو که چېرې دا خلک وګرځېدل او فحکم بما انزل الله دا نه مني فان تولو که چېرې دا خلک وګرځېدل نو فعلم پوه شه انما یرید الله چې بېشکه اراده کوي الله یصیبهم چې الله ورسوي دوی ته عذاب ببعض ذنوبهم په سبب د بعضې ګناهونو د دوی و ان کثیر من الناس او یقینا ډیر د خلکو و ان کثیر من الناس یقینا ډیر د خلکو لفاسقون هغه د دین نه وتونکي دي نن چې تاسو په هره زمانه کې شمار کوئ نو د دنیا دیندار خلق کمی او دا بیدین خلق دا زیاتی ځکه دی کفر ته ولواړوي چې د کافرو څونه دغه دي کافران څومره دي هغه په شمار به ستړی شي مغربي ملکونو ته ګوره غټ غټ ملکونه ټول کافر دي بیا په دې مسلمانانو کې چې راشي نو تقریبا نیم داسې دي چې هغه بېکاره بېدینه دي دا نیم به بیا دیندار وي افا حکم الجاهلیت ایا فیصله د قانون د جاهلیت یبغون دوی طلب کوي بیا آخر کو هغه مشران راغلي و که نه چې موږ به تاله فیصله راوړو ته فیصله زموږ په باره کې وکړه جاهلیت نه که مراد واخلی قانون د جاهلیت هم صحیح ده او که د جاهلیت نه مراد زمانه د جاهلیت والیم صحیح ده افا حکم الجاهلیت آیا فیصله داغه داغه داغه داغه د جاهلیت داغه طریقې د جاهلیت یا د زمانې د جاهلیت یبغون دوی طلب کوي هغه د جاهلیت د زمانې چې کم قانون چلیده هغه دوی طلب کوي چې نن دی هغه راشي او دی چلیږي او د هغې مطابق د فیصلې وشي خو دیم په خیر کې دا څه کوي ومن احسنو نشته د څوک ډېر ښکلې من الله د الله نه حکما په فیصلې کې لقوم یوقنون د پاره د هغه قوم چې هغه یقین کوي بیا مسله ده یا ایها لږ ځان د دې کافرو نه بیل ساتې ښه بیل په ځای کې هم ته بیل اوسېږې په کاروبار کې په لباس کې په دې کې ته رنګ ډول کې د دې کافرو نه ځان بیل ساتې یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو لا تتخذ اليهود تاسو منیسئ یهود تاسو منیسئ یهود والنصارا عیسیان اولیاء دوستان چې دغه ملک زما دوست دی او دغه ملک زما دوست دی هلکه دا خلک ستا دوستان کیږي نه چې کمې پورې د قرآن مجید په لاس کې که نه یقین وکړه که دا دې دوستان شي که قرآن دې د لاس نه لرې کو نو بیا به دې دوستان شي لا تتخذوا اليهود تاسو مه نیسئ یهودو والنصارا عیسیان اولیاء دوستان ولې بعضهم بعضې د دوی اولیاء بعض دوستان د بعضو دي هلکه په خپلو کې دا کافران دا سره د یو بل دوستان دي د دقې وجې نه رسول پاک به وي هلکه دا پکې فرق مه کوئ چې دا یهودي دی یا دا عیسیي دی یا دا هندو دی او دا بل دی دا بل دی نه رسول پاک به وي الکفر ملتونه واحده دا ټول یو شی دی موږ ته دا ټول یو شی دی چې زمونږ او د دې سره خبره راشي مونږ ته یو کیږي بعضهم بعض د دوی اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي ومن یتولهم چا چې دوستانه وکړه د دې خلکو سره منکم په تاسو کې په تاسو کې یو مسلمان راپاسېد چې نه دا پلانې زما دوست دی نو فانه منه دا به د هغوی نه ځکه تاسو ووې که نه بله ورځ چې المرء مع من احبه په قیامت کې به ګورې بنی آدم د هغه چا سره چې چا سره د دوستانه په دنیا کې فانه منهم بېشکه دا به د هغوی نه ان الله یقینا الله لا یهدي القوم الظالمین هغه هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته دا خو د الله حکم راغی چې یهودو عیسیان نور غیر مسلم د ځان د پاره دوستان منیسه په مدینه منوره کې دوه کسانو تربورانو د تر زامنو یو عبدالله ابن ابی ابن سلول منافقانو سردار نو او یو د ده تره زوی حضرت عباده ابن سامت دا دواړه قومي حیثیت سره ښه تکړه و چې دا حکم راغی دوی ته چې دا خلک منیسئ د یو عبدالله ابن ابی او د عباده ابن سامت تعلق چې دی د دې یهودو سره و دوی سره دوستانې هم وي او د دوی سره معاهدې هم وي نو عباده ابن سامت راغی رسول الله ته وی حضرت د دې تمامو خلکو نه زه بیزاری کوم او دوستانه مې د الله او د الله د رسول سره شوه عبدالله ابن ابی وی نه زه خو داسې نه کوم سبا به په موږ باندې لوږه راغلي تنده به راغلي دانې به راله څوک راکوي پلانې شی به راله څوک راکوي دا به څه راکوي هغه هم دقسې پاتې شو نو وی فتر الذین ته به وینې هغه خلک فی قلوبهم چې د هغوی په زړونو کې مردون بیماری وي په زړونو کې بیماری وي د ایمان کمزوروالی لکه منافقان یا دا نور یسارعون هغوی به تیزي کوي یسارعون هغوی به تیزی کوي فیهم په دوستانه د دې کافرانو کې او که ته ورته وایې چې یلکه مه کوئ نو یو تعلق ساتل دی هغه بیل دی ښه خبره دا ده چې یو ملک دی د کافرو سره تعلق ساتي تعلق دی نه کټ کوي خو دوستانه بیل شی دی یقولون دوی وی وی دوستانه وسره ځکه کوو چې نخشه موږ یریږو ان تصیبنا چې وبرسیږي موږ ته دائرتون یو حادثه موږ ته به ورسیږي دائرتون حادثه سبا استغفر الله سبا به کله به داسې وي سبا به په موږ باندې لوږه تنده راشي دانې به نه میلاویږي څوک به راکوي کله به دې منافقانو وي سبا به دا پیغمبر ناکامیاب شي کافران به غالب شي نو بیا به موږ د دوی نه څوک خلاصوي فاس الله سوی فاس الله قریب ده چې الله ان یاتی بالفتح هغه راتللو کې په فتح باندې قریبه ده چې الله راتللو کې په فتحه الله خپل کرم وکړي هم د دغه یهودو علاقې فتحه کړي لکه وشوه که نه په غزوې بنو نظیر او په غزوې بني قریظه کې هماغه د یهودو ټولې علاقې د مسلمانانو شوې قریبه ده چې الله راتللو کې په فتحه او امرن یا الله راتللو کی په یو کار من عنده د خپل طرف نه الله خپل پیغمبر ته خبر ورکی چې دا پلانې منافق دی عبدالله ابن ابی منافق دی دا بل منافق دی نو بیا به خوار سترګې نیولې وي او شرمېدلې به وي فیصبحو نو دوی به وګرځي علامه په هغه خبره او په هغه محبت اسرو چې دوی به پټ ساته فی انفسهم په خپلو زړونو کې نادمین خپېمانه نو چې د دې منافقانو دا راز دنیا ته ښکاره شي نو مسلمانان به د تعجب د وجې نه دا ګوتې په خوله کې دننه کړي چې وای دا هغه خلکو چې شپه ورځ به یې کلمه ویله او موږ ته به وی چې موږ ستاسو ملګری یو دا بېمانه خو د موږ ملګري نو دا خو د کافرو ملګري ویقول الذین او په دغه وخت کې به ووایي هغه خلک آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی څه به ووایي اهؤلاء الذین ایا دا هغه خلک دي اقسم بالله چې دوی به قسمونه کول موږ ته په الله جهد ایمانهم په هغه سخت قسمونو د دوی والله بالله دی به قسمونه کول موږ ته په هغه سخت قسمونو او راته به وی چې انهم یقینا دوی چې دي ځان ته به ګوته نیوه لمعکم تاسو سره دی په دین کې دوی تاسو سره دی حبتت اعمالهم برباد شوی دی هغه نیک عملونه د دوی فاصبحو دوی ګرځېدلی دی خاسرین تاوانیان زه بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي خدای خپل رحم په موږ باندې وکړي یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالاتو اصلاح وکړي رب عقیده هم زموږ درسته کړي یا الله اعمال هم زموږ صحیح کړي یا الله معاملات هم زمونږ درست کې یا الله اخلاق زمونږ صحیح کې رب خپل توفیق زمونږ سره شامل کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم پوی کې خاص کر دا کم کتاب مونږ شروع کړی دا حدیث رب مونږ ډیر کمزوري یو رب ته راته آسان کې ته پې مونږ پوی رب د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب دا دواړه زمونږ دپاره نصب العین زمونږ مقصد وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ بچو کورنو ته هم ورکړي ربه په قبر کې هم د دې خیر برکت راکړي په ورځ د قیامت هم ربه د دې عظیم خیر نه ته مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي د دې خیر برکت الله دوی له په دنیا کې ورکړي په آخرت کې هم ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په خپلو کورنو باندې الله خوشحاله کړي الله ورته حلال کاروبار ورکړي